پوه دی چې په سینو کې دي. که تاسو ته څه ښه والی در ورسي نو دوی خپه کړي او که څه کړاو در ورسي نو پرې خوښېږي او که تاسو صبر او ځان ساتنه وکړئ نو بیا یې چل ول کوم تاوان نه در رسوي یقینا دوی چې څه کوي د الله علم او قدرت ترې راچاپېر دی. چې مې د ژوند مرحلې ټولې مدینه کې تېرېدلې څرنګه چې تاسې یاست همغسې به درباندې حاکمان مقرر وي. ددې حدیث په تشریح کې محدثینو لیکلي دي چې ستاسې طرز او طریقه، اعمال او کردار چې څرنګه وي همغسې به درباندې امیران او عاملین مقرر وي. که مو اعمال سم او صالح وو امیران او واکداران به مو هم نیک او صالح وي او که مو اعمال خراب او د شریعت خلاف وو امیران او مسئولین به مو هم بد او فاجر وي. ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو نن د چهارشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه او څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې پنځمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د دسمبر د میاشتې له دولسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو په کابل کې فدایي برید د امریکایانو او سپریک قطعې په نامه درویشت تن عسکر مړه او ژوبل درې موټر یې ویجاړ کړل د کندهار ولایت په ارغستان کې په پوسته او کمین کې دوه قومندانان او درویشت تن عسکر قتل یو رینجر یوه شوبله او ګڼ مهمات یې ترلاسه شول د کندوز ولایت چهاردره کې پوسته فتحه اووه ویشت تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل، ګڼ مهمات یې ونیول شول. د هرات ولایت په پښتون زرغون کې په پوسته د برید له امله اووه تنه مزدور عسکر قتل، لس تنه ژوبل، یو ټانګ یې ویجاړ شو. د بادغیس ولایت په آب کمري کې دوې پوستې فتحه، دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ځپونکي جریان کې پرون سهار شاوخوا نه بجې د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند قلعه عبدالعلي ته نږدې پنجه چنار سیمه کې په امریکایي او سپریه قطعې فدایي برید ترسره شو برید د قهرمان مجاهد محمد کامران معصوم لخوا د موټر په وسیله ترسره شو چې د دښمن د قطار درې موټرې ویجاړ کړل په برید کې یو د امریکایي مشاورینو لنډ کروزر موټر او دوه د سیپرې قطعې بایپور موټران په بشپړ ډول ویجاړ شول. د ابتدایي معلوماتو په اساس د یو شمېر امریکایي مشاورینو په ګډون درویشت تنه د مزدور دښمن د سیپرې قطعې عسکر مړه او ژوبل شول. یو بل خبر وایي چې تېره شپه لس بجې د ارغسان ولسوالۍ اړوند د خوشکیرود په سیمه کې په ولیداد نومي پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې پوسته مکمله فتحه د پوستې د قومندان سنګري په شمول لس تنه مزدور عسکر قتل، جسدونه یې په پوسته کې پاتې، یو رینجر موټر، درې ثقیلان، یو راکټ، یوه توپنچه، دوولس کلاشینکوفونه، زیات تعداد مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. همدارنګه په کمین کې ناستو مجاهدینو په کومکي قوې وسلهوال برید ترسره کړ چې په پایله کې درې شوبلې ویجاړې شوې چې دوې یې ویشتل شوې او یوه یې پر خښ کړای شوي ماینو وربرابره شوه. په دې برید کې د قطعې ظالم قومندان لړم او د سرحدي عسکرو د قرارګاه د قومندان صدیق الله په شمول پنځلس تنه مزدور عسکر قتل دوه تنه نورې ژوبل شول. همداراز له مزدور دښمن څخه یوه شوبله، یوه دهشکه، یو زیکویک، یو چریکي هوان، یو راکیټ، دوه ثقیلان، درې کارملي ټوپک، پنځه کلاشینکوپونه، یو د شپې دوربین، زیات تعداد مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د بندي تیمور په سیمه کې د ملا صاحب په سرای کې د میشتو امریکایانو تر مستقیمې قومندۍ لاندې سپیشل فورس مزدور عسکرو پر دوو ویګو موټرو د خشکلای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چاودنې هغه مهال ترسره شوې چې ګډ دښمن سیمې ته د موټرو او الوتکو په مټ د عملیاتو په موخه را ورسېدل. همداراز په دښمن یو سراج چې وار تر مخه ورته ماین کاری شوی و، وچول شو. د چاودنو په پایله کې دوه موټر په بشپړه توګه ویجاړ او دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د وژل شویو عسکرو د جسدونو ټوټې، خولۍ، په وینو لړلې درشۍ، خولۍ او بوټونه پاتې شوي دي. دښمن د تېښتې په مهال دوه تنه سپین ږیري کلیوال له ځانه سره د بندیانو په توګه بیولي دي. همداراز د نیش ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پرون سهار د مزدور دښمن پر اکمالاتي کاروان وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په مهال یې په دښمن د څلورو خوښ کړای شوي ماینونو په مټ چاودنې هم ترسره شوې. د چاودنې له امله دوې شوبلې او یو کماز موټر ویجاړ، پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز یو بل ماین په پولیو عسکرو چاودېدلی چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې. عیني شهیدان وایي مړه او ژوبل عسکر له سیمې نه د چورلکو په مټو ولېږدول شول تېره شپه د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند سرک بالا او سرک پاین سیمو کې مجاهدینو د دروب د غونډۍ سر شرکت پوسته او نور دفاعي پوستو باندې پراخ تعرضي عملیات او چاپې ووهلې له سیمې د ورکړل شوي راپورونو له مخې دغو بریالیو بریدونو په ترڅ کې د شرکت د خوا پوسته په یو مخیز ډول فتح شوه یو رینجر پکې سوځول شوی دوولس تنه مزدور عسکر او پولیس او اربکیان پکې وژل شوي چې د ډیرو یې جسدونه لا هم د جګړې په ډګر پراته دي او پنځلس تنه نور یې ټپیان شوي دي. همداراز یو میل پیکا، یو راکټ، دوه کلاشینکوف، یو نارنجک انداز او پریمانه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند د زمن آباد په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر څلور بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته تخریب او پکې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او لس تنه ژوبل شول همداراز په سیمه کې د دښمن په کومکي عسکرو هم برید ترسره شو چې په پایله کې یو ټانګ ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت د ګذرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مزدور دښمن پر هغه رینجر موټر چې له تعلیمګاه څخه را روان و د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د الخندق عملیاتو په لړ کې د بادغیس ولایت د ابیکمري ولسوالۍ اړوند د تشبلاق په سیمه کې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د مزدور دښمن پر دوو دفاعي پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره درې ساعتونه یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې دواړې پوستې په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل نه تنه ژوبل پاتې په تېښته ولاړل. په پوسته کې د دښمن دوه موټر سایکلونه سوځول شوي او اووه نور موټر سایکلونه، دوه ثقیلان، یو شل ډزی ټوپک او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یادونې وړ ده چې بیګا شپه د همدې ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې هم د دښمن یوه پوسته فتح شوې درې تن عسکر مړه او ژوبل او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلي وو د یاد ولایت د سنګ آتش ولسوالۍ په مربوطاتو کې دوه تن عسکر د جلب او جذب کمیسیون په هلو ځلو د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول یو بل خبر وایي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د چشمه دوزک په سیمه کې تیر ورځ مازیګر دوه تن عسکر په داسې مهال ژوندي ونیول شول چې له کور څخه د وظیفې پر لوري روان وو د نوموړو قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د باباجي په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدور دښمن د عملیاتي قوې پر پلې ګزمه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. همداراز په نورو کومو کې پولیسو هم د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې یې شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره درې تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول او ډبر قل په سیمه کې بیګا شپه دوې بجې د مزدور دښمن په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه ښار ته څیرمه د پنجاو کلا په سیمه کې پرون غرمه یوولس بجې د مزدور پولیسو په پلې ګزمه وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. همداراز د خاکسار جامع په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې د وسلوال برید په ترڅ کې دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول. د یاد ولایت د واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې پرون سهار هغه درې غټ ټریلر موټر چې د شوراب هوایي اډه کې یرغلګرو او د هغوی مزدورانو ته اکمالات کول وسوځول شول یاد موټر څه موده وړاندې د مجاهدینو له لوري نیول شوي وو یو بل خبر وایي چې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د شورکي په سیمه کې د یرغلګرو ډرون الوتکې په کروندګرو برید ترسره کړ په پیښه کې یو تن کلیوال ځای پر ځای شهید او یو بل زخمی شو انا لله و انا الیه رجعون برید په داسې مهال ترسره شو چې نوموړو په خپلو کښتونو اوبه لګولې. وروسته خبر ده چې د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د سور په سیمه کې وروسته تر هغه چې وړمه شپه په سیمه کې د مزدور دښمن د مکتب پوسته مجاهدینو فتح او پکې میشت دولس تنه قتل دوه تنه اسیران او ګڼ شمېر وسلې ونیولې پرون مازیګر مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو درو پوستو تښتېدلي د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو قهرمانو غازیانو د افغانستان اشغال او دلته د یرغلګرو پر ضد د روان جهاد اوولس کاله پوره شول. خو نه یوازې دا چې اشغالګرو او لاسپوڅي رژیم یې پرمختګ نه دی کړی، بلکې ورځ تر بلې رژیم د شړېدو او یرغلګر له لوی شکست سره مخ کېږي. مګر د اسلامي امارت په مشري روان ولسي جهادي پاڅون تر ټولو په قوي موقف کې قرار لري. د یرغلګرو د اعتراف پر اساس د افغانستان تر نیمایي ډیره برخه د اسلامي امارت په واک کې ده او د کنټرول ساحه یې لا پسې پراخیږي د افغانستان په جګړه کې یرغلګرو تر یو ټریلیون ډیر ډالر مصرف کړل لسګونه زره پوځیان یې مړه او ټپیان شول مګر موفق نشول چې خپل پلانونه تطبیق او اهداف ترلاسه کړي او یا هم یو داسې رژیم پر پښو ودروي چې خلک باور ورباندې وکړي امریکایي پوهان او شنونکي مني چې کابل رژیم فاسد متعصب غاصب او په سیاسي او اداري لحاظ یو کمزوری او نه پایېدونکی جوړښت دی په تیرو اوولسو کلونو کې ثابته شوه چې افغانان نه تسلیمېدونکي خلک دي پر خپله خاوره د پردیو واکمني نه مني که د هر څومره ظلم او وحشت سره مخامخ هم شي د ټرمپ تر مخه د بوش او اوباما حکومتونو هم دلته خپل ټول زور وکاراوه خو همدا جګړه یې نه یوازې دا چې په بري سره پای ته ونه رسوله بلکې پر ځاني او مالي زیانونو سربیره یې د واک ساحه ډیره محدوده شوه او د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې له غوڅ شکست سره مخامخ شول د افغانستان جګړه له نورو جنګونو سره توپیر لري هغه دا چې افغانان له نورو ولسونو سره ډیر توپیر لري افغانان پر خپلې سپېڅلې عقیدې یعنی اسلام او ارزښتونو ډیر مین غیرتي او جنګیالي خلک دي د تاریخ په اوږدو کې هیڅ یرغلګر او اجنبي ځواک ته سر نه دی ټیټ کړی تل یې اشغالګر له خپلې خاورې په ټیټو سترګو شړلي دي له همدې امله افغانستان ته د امپراتوریو هدیره ویل کیږي امریکایي چارواکي په دوو ګوتو د لمر د پټولو هڅې باید ونه کړي واقعیتونه باید ومني او پر بنسټ یې دا پریکړه وکړي چې خپل عسکر ژر تر ژره په یو مخیز ډول د افغانستان له دوزخه وباسي